الله الرحمن الرحیم ستاسو نوی کتابونه چې دي د دې سر کې لیکه ده قال ابن عباس فاخبرني ابو سفیان انه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول اسلم وبين كفار قريش زي معلوم شو په شپږم کال د هجرت په حدیبیه کې د مسلمانانو او د قریشو سره صلح وشوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو نه اوزګار شو نو د دعوت خطونه اطرافو ته لیږل شروع کړو په دې کې یو خط راواغشتو او د روم باچا په نامه ولیکه دا خط یې راواغېشته یو صحابي دی حضرت دحیه کلبي دحیه کلبي دحیه کلبي ته یې ورکړ چې دا خط په یو سې د بوسرا کم ګورنر کم امیر چې دی هغه له به یې ورکې او هغه به بیا ولګي دا به قیصر ته ورکي د روم باچا ته دا خط یې چې یوړ بصرا ته د بصرا امیر راواغشت اتفاقا قیصر چې دی په دغه وخت کې بیت المقدس ته راغلی دا خط یې ورته ورکړ چې خط یې ورته ورکړ دې خط په ده باندې ډېر لوی اثر وکړ بې اندازې او ډېر دغه خط اکرام او عزت یې وکړ او وی دی خپل حکومت خلکو ته چې په دې علاقه کې د دې پیغمبر د خاریه څوک شته که نشته لاړ شئ وګورئ که د دې پیغمبر د علاقې د ده د قوم څه خلک یې مالی راولئ چې زه د ده نه د هغوی نه معلومات د ده په باره کې وکړم حضرت ابو سفیان وی چې د حکومت کسان رالل منګ له مونږ یې د ځان سره روان کړو باچا له بوتلو نو اوس وایي قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی فاخبرنی ابو سفیان خبر را کماتا حضرت ابو سفیان ابو سفیان را ته دا واقع بیان کړه چی انه کان بالشام چی دا ابو سفیان چی دی دا و په شام کی او یوازې دی نو فی رجال په سړو کی من قریش د قریشو ابو سفیان مو او د قریشو نور سړی مو تاسو به ابو سفیان ته ووایې چې ته خو د مکې یې نو هلته د شام کې څه کول وایي قدمو دوی راغلي تجارا تجارا یا تجارا دا جمع ده د تاجر تجارا په داسې حال کې چې دوی تجارت کوونکي وو دا کمه زمانه وه فی المدة التي په هغه موده کې کانت بین رسول الله صلی الله وسلم و بین کفار قریش په هغه موده کې چې هغه وه په منځ د رسول الله او په منځ د کافرو قریشو کې صلح حدیبیه شوې وه دا صلح و دغه زمانه کې قال ابو سفیان ابو سفیان وی من شام کیو فواجادانا که دسی وی فواجادا نه نو اوموند منگ لا فواجادا د دال بزور وی فواجادا نه نو اوموند منگ لا دی فاعل کې چومون دی رسول قیصر هغه استازي د قیصر ا قیصر چې کم سړی مونږ پسې رالیږلی و هغه سړی مونږه وموندلو فوجدنا رسول قیصره یا داسې وکړئ چې فوجدنا مونږ وموند رسول قیصر استاز د قیصر چرته؟ ببعض الشام په بعضې علاقې د شام کې پخوا د شام جغرافیه ډېره بل شانتې وه ښه اوس خو هغې کې څو ملکونه دي مخکې چې شام و که نه دا موجوده شام هم پکې و دا فلسطین هم پکې و دا ټولې علاقې دا شام کې راتلې ایلیا او دا ټول نو مونږ یې وموندلو په بعضې د شام کې وایي دا کم ځای کې چې ابو سفیان و کومه ښاریه کې او دا د دغه استازې ورپسې راغې د قیصر روم او دوی وموندل نو دا دغه وخه اوس خو ورته غزه وایي غزه دا اوس پې جنګ شروع نه دی غزه دا د فلسطین علاقه ده دلته یې مونږ وموندلو فانطلقا بی نو بوی تللو فانطلق بی نو بوتللو شو مونږه و بی اصحابی او زما ملګری حتی قدمنا تر دې پورې چې مونږ راللو ایلیا بیت المقدس ته غزینا بیت المقدس ته رالو فادخلنا علیه نو مونږ ورننه ایستلی شو هغه ته فادخلنا نو منګه ور دننه کړی شو علیه دی باچا ته چې ګورو فیضا هو جالس ناګنه دا باچا ناستو فی مجلس ملکه پاغه مجلس د خپل حکومت کې هغه د ده چې کوم حکومت او تخت په هغې کې ناستو وعلیه التاج او د هغه په سر باندې تاج و اذا حوله ناګنه چاپیره د هغه عظما الرومي مشرانو د رومه د روم چې دا کم قومي مشران دي یا جرنیلان دا ټول د چاپیره ناستی منګ یې وله راوستو د هغوی بېله ژبه وه زمونږ بېله ژبه وه فقال نو دی قیصر ووی لترجمانه خپل ترجمان ته ترجمان خو پیژنې کنه چې د یوې جبې تفسیر په بل جبه کوي نو اووی دی بادشاه لترجمانه خپل ترجمان ته ترجمان ته وای چې د دې عربو نه تپوس وکړه چې په دې پیغمبر کې تاسو ته تا تاسو کې کم یو سړی دی پیغمبر ته نږدې دی سلهم تپوس وکړه د دې عربو نه ایهم اقربو چې کم یو د دوی ډیر نږدې دی نسبا په نسب کې الی هذا الرجل دې سړي ته په تاسو کې کم یو سړی په نسب کې نږدې دی دې پیغمبر ته دې سړي ته الذي هغه سړی یزعمو چې هغه دعوه کوي انه نبی چې دا پیغمبر دی موږ ته ووې په تاسو کې په تاسو عربو کې کم یو سړی دی چې هغه په نسب کې دی پیغمبر ته دغی ډیر نږدې وي فقلتو ابو سفیان وی ما ورته ووې چې انا اقربهم زه ډیر نږدې یم د دې خپلو ملګرو نه الیه ده ته نسبا په نسب کې زه ورته ابو سفیان وی ما ورته وی په دې ټولو ملګرو کې زه رسول الله ته ډیر نږدې یم په نسب کې هم ډیره بلا ده بادشاه وی ستا ورسره څه قرابت دی ستا ورسره څه رشته ده قال نو دی باچا راته ووی ما قرابتو ما بینکه څه دی قرابت او, او خپلولی رشته په منځ ستا کې و بینه په منځ د ده کې ستا او د دې پیغمبر په منځ کې رشته څه ده فقلت ما ورته ووی هو ابن عمی دا مې د تره زوی دی ما ورته وې دا مې د تره زوی دی دا مجازن دی ښه ورنه ابو سفیان د رسول الله د تره زوی نو اصل کې حقیقت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه او د ابو سفیان نیکه سره خپلو کې تره زامنو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد محترم نامه د عبدالله د هغه د والد نامه د عبدالمطلب د هغه د والد نامه د هاشم د هاشم د, نا... د پلار نامه د عبدمناف ګوره عبدمناف په عبدمناف کې دا دواړه سره راځي دقسې ابو سفیان دی د دوی نیکه چې دی عبدالشمس دی عبدالشمس لکه د رسول الله بره نیکه هاشم دی هاشم او دغه چې دی عبدشم دا دواړه رونه دي د عبدمناب زامن دي نو موږ سره په عبدمناب کې دواړه سره شریکو ولیس فی الرکب او نو په دا ډله کې یوم اذن په دغه ورځ کې احدون هیڅ یو کس من بنی عبد مناف د بنی عبد مناف نه غیری بغیر زمانه د عبد مناف د کورنۍ نه یو زوم بل څوک نو رسول الله هم د عبد مناف د کورنۍ دی زموم فقال قیصر نو قیصر وی خپل پولیسو ته چې ادنوه رانږدې کې ابو سفیان ته ګوته نیسي چې دا سړی ما ته رانږدې کې و امر باصحابي او امر یې وکړو زما په ملګرو فجعلو دوی وګرځولی شو خلف ظهري رستو د شا زمانه عند کتفیه په نیز د دواړو ګو زما زه ځان ته مخامخ کینولم داسې زما دا ملګري شاته کینولی شاته شاته یې کینول زما غوی ته شا ده نو ورته وی ترجمان ته وی چې دې خلکو ته ووایه دا رستو چې ناست دي چې زه د دې ابو سفیان نه د یو څو خبرو تپوس کوم خو ګورئ که دروغ یې ووی نو تاسو پې اواز کوئ چې دروغ یې ووی فقال ثم قال لترجمانه بیا دې قیصر ووی خپل ترجمان ته چې قل لاصحابه ووایه ملګرو د دې ابو سفیان ته چې دا رستو تې ناست دي ورته ووایه انی سائل هذا الرجل یقینا زه پوښتنه کوونکی یم د دې سړي نه ګوته چاته نیسي ابو سفیان ته زه پوښتنه کوونکی یم تپوس کوونکی یم د دې سړي نه د چا په باره کې عن الذي په باره د هغې کس کې یزعمو چې هغه دعوه کوي انه نبی چې دا پیغمبر دی زه د دې پیغمبر زه د پیغمبر په باره کې د دې ابو سفیان نه د یو څو خبرو پوښتنې کوم خو تاسو ورته غوږ کیدی فان کسبه که چېرې ده دروغ ووي په جواب کې راته دروغ ووي فکذبوه تاسو دروغجن ووایې ده ته اواز پې کوی چې دروغ دې ووي قال ابو سفیان ابو سفیان وی سخت راګیر کړم چې دا لا کومه بلا ده نه رښتیا ویلی شم دشمنی ده او نه چې دی نو دغه دی دا دروغ ویلی شم قال ابو سفیان ابو سفیان وی والله قسم په الله لولا الحیاء که چېرې شرم نه وي یوم اذن په دغه ورځ کې من ان یعصر اصحابي د دې خبرې نه چې نقل کوي به زما ملګري عني الکذبه زما نه دروغ لحدثته نو ما به دې باچا ته بیان کړی وي عني د خپل ځان نه د خپل ځان نه به مې ورته دروغ ویلی وي خو هلته کې شرمېدمه چې که اوس دروغ وویمه بیا به دا زما ملګري زمانه نقل کوي چې ابو سفیان دروغ ویلي دی او ابو سفیان دروغ ویلي دي د دغه نقل نه یریدم چې بیا به زمانه نقل کوي خلک چې ابو سفیان دروغ وي او دروغ خو چې دا ډېر بد شی دی حين سألني کله چې دی قیصر پوښتنه وکړه زمانه عنه په باره د دی کې ولكن استحییتو لیکن ما حیا وکړه ما شرم وکړو د سنه ان یعصرو د دې نه چې دوی به نقل کوي الکذبه دروغ عني زمانه دا خبره مې بد وګڼله د دې وجې نه ما وی که دشمنی ده او کار څه دي خو دروغ به نه ویم چې څه رانه دې تپوس کوي رښتیا به ویم فصدقتو نو ما ورته رښتیا ووی خیر قیصر روم دی باچهیان دي لوی سوجي وي یو څو پوښتنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د ابو سفیان نه شروع کړي پیله پوښتنه ثم قال لترجمانه بیا وی ترجمان ته چې دی ابو سفیان نه تپوس وکړه چې دا پیغمبر په خاندان کې او په نسب کې څنګه سړی دی خاندانی سړی دی که بې خاندانه دی قل له ترجمان ته وی اوایه دی ابو سفیان ته کیف نسب هذا الرجل چې څنګه دی نسب د دې سړي د دې پیغمبر فیکم په تاسو کې دا کم پیغمبر چې وایي چې زه پیغمبر یم نو په تاسو عربو کې د ده نسب څنګه دی خاندان یې څنګه دی قلت ما ورته وویل صاحب غږ مه کوه هو فینا دا پیغمبر په موږ کې چې دی ذو نسب خاوند د لوی نسب دی یو طرف ته قریش دي په ټولو عربو کې قریش چاڼو بیا په قریشو کې چې دی بني هاشمو بنو هاشم بیا چې دی په هغې کې چاڼو بیا په بنو هاشمو کې د عبدالمطلب اولاده چې هغه چاڼ وه نو ما وی صیبه په خاندان کې څه خبرې نشته ډېر لوی خاندان نسب والا دی دا اول سوال ښه د د نسب په تاسو کې څنګه دی ما ورته ووې دی خاوند د ډېر لوی نسب دی دا یو سوال دویم سوال کوي قال قیصر ووې چې دا دی چې کومه خبره کوي ستاسو په قوم کې دا خبره بل چا مخکې کړې ده فهل قال هذا القول آیا ویلی ده دا خبره احد یو کس منکم ستاسو نه قبله مخکې د دی نه ستاسو په خاندان کې په قبیله کې دا دی چې کومه خبره کوي مخکې چا ویلې ده دی وی تاسو ته کنه چې قولو لا اله الا الله تفلحو کلمه ووایه الله به هم کامیاب کړي نو دا خبره ستاسو قوم کې مخکې بل چا کړې ده دا دویم سوال دی قلت ما ورته ووی حضرت لا نه خیال کوئ دی به پې بیا راځي ښه دویم سوال سو چې دا دې کومه خبره کوي دا ستاسو په قوم کې د ده نه مخکې چېرته چا کړې ده ما وی نه دریم سوال قال هغه راته ووی چې چرته ګمانم پې د دروغو کړی دی د چې د نبوت دعوه نه وه کړې نو قبل النبوت چرته ستاسو پې شک د دغه راغلی دی چې دا دروغ ویلی دی فهل کنتم تتهمونه آیا تاسو په ده باندې تهمت لګوئ علی الکذب د دروغو قبل ان یقوله مخکې د هغې نه چې د ووې ما قاله هغه چې وی وی دا دې چې کومې خبرې اوس کوي د دې خبرو نه مخکې چې لا ده ته نبوت میلاو نو نو چېرته دروغ یې ویلي دي ستاسو پې شک راغلی دی دا دریم سوال دی خیال دی که نه دی چې دا کومه خبره کوي د نبوت د دې نه مخکې چېرته ستاسو پې شک راغلی دی چېره د دروغ ووي نو قلتو ما ورته وویل لا نه درې سواله شو بل سوال کوي قال ده راته ووی چې د ده په آبا او اجدادو کې چرته یو باچا تیر شوی دی چرته په پلار او نیکونو کې باچا تیر شوی دی فهل کان من آبائه آیا او د ده په پلارانو او په مشرانو کې دی ټکی تا ګوره من ملکن من ملکن یو بادشاه من ملک یو بادشاه یا دسی وایه من ملکه هغه څوک چې هغه باچهي کړي چرته په مشرانو کې باچا تیر شوی دی قلت له ما وینا پنځه شو که څلور شو قال ده راته ووې چې دا ده چې دعوت شروع کو نو دا رستو ورپسې څوک روان دي خانان ورپسې روان دي که غریبانان قال باج دی قیصر راته ووې فاشراف الناس ایا مالدار د خلکو خانان یتبعونه هغه د ده تابعداري کوي او ضعفاؤهم او که کمزوري غریبانان د دوی په خلکو کې د ده پسې څوک روان دي مالدار روان دي اکثریت او که غریبانان او ضعیفان ورپسې روان دي دا بل سوال کوي د دې هر یو سوال به دې رستو فیدې بیانوي قلت ما ورته ووی چې حضرت اکثریت د ضعفاو دی د غریبانانو دی دغه بلال صاحب دی او دغه صهیب صاحب دی بل ضعفاهم بلکې غریبانان د دوی وی ښه بل سوال کوي رس ته رسه زیاتیږي که کمیږي دا د پیغمبر ډله رس ته رسه زیاتیږي او که نه کمیږي قال دې باچا راته وی فیزیدونه دا د ده ملګري زیاتیږي او ینقصونه او که کمیږي قلت ما ورته وی بل یزیدونه بلکې ورځ تر ورځه زیاتیږي نن حمزه ایمان روړو سبا چې دی نو مطلب دا دی عمر ایمان روړو بیا بل روړو قال باچا راته ووی چې د ده په ملګرو کې چرته داسې یو کس شته چې هغه مرتد شوي وي او ویلی وي چې دا دین زما خوښ نه دی یو خو داسې مرتد شي چې د دنیا د لالچ د وجې نه وي که نه خو بیره ده څوک د ده په ملګرو کې داسې د دین نه اوړېدلی دی چې هغه ویلی وي چې یاره دا, دا, دا زما د ده دین خوښ نه شو فهل یرتدو ایا واپس کیږي احدن یو کس ایا د دنه واپس کیږي یو کس سختتن د وجه د ناراضګۍ لدینه د دین د ده چېر هغه ویلی دی چې اوهوی دا دین مې خوښ نه شو زه واپس کیږم بعد ان يدخل فيه پس دا غنه چې هغه داخل شي په دې دین کې قلت ما ورته وی لا نه نه نه بیا چرته واپس کیږي قال دی قیصر راته وی چې چرته دوکه کوي فهل یقدرو آیا دې دوکه کوي دوکه کوي که نه نو قلتو ما ورته وویل لا دوکه نه کوي ده په ټول عمر کې چا سره دوکه نه ده کړې اوسه پورې د یوې خبرې موقع نه راتله چې زه د پیغمبر په نقصان بیان کم یو ټکی راته موقع کې راغی وی ما ورته وی حضرت زمونږ او د ده سره معاهده ده په موجوده وخت کې پته به لګي چې دی دوکه کوي او که نه کوي دا یو بس دقه یو ټکی راته موقع راته ملو شوه ونحن الان او منګه چې یو اوس منه د دې پیغمبر سره فی مدت په هغه موده د صلح کې یو حدیبیه کې صلح شوې وه نحن نخافو منګه یریږو ان یقدره چې دې دوکه وکړي دا ټکې مې پکې بس را دن نه کړل حال دا دی چې دوی نه یریدل قال ابو سفیان نی چې نقل شي زمانه غیرها بغیر د دې لکه دې کې خو زر دروغونو وایي ښه چرته جنګ هم ورسره کړی دی د پیغمبر سره فهل قاتلتموه آیا تاسو د دې پیغمبر سره جنگ کړی دی وقاتلکم او د تاسو سره جنگ کړی دی تاسو د ده سره جنگ کړی دی هغه تاسو سره جنگ کړی دی که نه نو قلت نعم ما ورته وی او صیب په بدر کې هم جنګ شوی دی په احد کې هم جنګ شوی دی په احزاب کې هم جنګ شوی دی نو قال هغه راته ووی چې ښه جنګ شوی دی نو فکیف کان حربه و حربکم نو څنګه او د ده جنګ او ستاسو جنګ چې جنګ هم کړی دی نو څنګه و وی مونږ ورته وی نمبر په نمبرو یو ځل مونږ والی دی یو ځل یې مونږ والی یو نمبر په نمبر قلتو ما ورته ووی کانه دولن او دا جنګ زمونږ دولن وار په وار دولن اصل کې دول دغه ته وي لاس په لاس زه تاله لاس کې شی درکم ته ماله راکې وار په وار یو ځل نمبر د دو لکه بدر کې بیا دویم ځل نمبر زمونږ لکه په احد کې بیا دریم ځل نمبر د دو لکه په دغه کې حساب کې قلت ما نو ما ورته ووې دولا وار په وار وسجالا او بورقه په بورقه سجا جمع د سجل د غټې بورکې ته وایي یو ځل بورکه لکه تاسو پخوا به چې دغه و که نه کویانو نه به اوبه راویسته و یو زما او بله ستا نو دغسې یو ځل د ده او بل زمونږ وسیجالا نمبر په نمبر څنګه یو دالو دته غلبه ورکولی شي علینا په مونږه کله ناکله دله غلبه په مونږ ورکړی شي لکه بدر کې المرتا یو پیره ونودالو او مونږ ته غلبه راکولی شي علیه په دې پیغمبر الاخرى بله پیره لکه احد کې وایي ښه تاسو ته د کمې خبرې وینا کوي دا پیغمبر چې راغلی دی تاسو ته د کمو خبرو امر کوي قال نو د راته ووې فماذا یامرکم د څه شي امر کوي تاسو ته به په هغې فماذا څه شی دی هغه یامرکم چې دا پیغمبر امر کوي تاسو ته بیهی په هغې تاسو ته د کومو خبرو وینا کوي نو قلتو ما ورته ووې یامرنا دا پیغمبر موږ ته امر کوي ان نعبد الله وحده چې موږ د یو الله عبادت کوو موږ ته وایي یو الله عبادت کوئ د الله سره د بل چا عبادت مه کوئ ولا نشرک به او بل دا دی چې موږ دې نه شریکو د دې الله سره شی ان څه شی په عبادت کې راته دا خبره کوي د توحید پابندي د شرک نه نفرت وینهانا او دا پیغمبر منې کوي مونږه عما د هغې بوتانو نه کان یعبدو آباؤنا چې عبادت به کولو د هغې پلارانو زمونږه دا خو د عقیدې مسله ده په اعمالو کې ویامرنا دی امر کوي موږ ته بصلات د مانځه دا پیغمبر موږ ته وایي د مانځه اهتمام کوي و صدقه او د صدقې چې صدقې ډېرې کوي په مانځه سره حق الله پوره کیږي صدقو سره حق العباد پوره کیږي والعفاف او په ځان ساتلو عفاف دغه ته وایي د حرامو نه ځان ساتل والعفاف او په ځان ساتلو د حرامو نه خاص کر پاکدامني نه وي ده والوفاء او امر راته کوي په پوروالي بالعهد د وعدې چې وعده مو کړه د وعدې وفا کوئ و اداء الامانه او بل راته امر کوي په ورکولو د حق چې هلکه د چا د سره امانت او حق پروتي حقدار ته ګورې حق ورکوي دا راته امر کوي هغه بلکل ټول دین ورته په مختصر الفاظو کې بیان کړ د عقیدې بیان هم کوي چې د یو الله عبادت کوي د اعمالو بیان کوي مونځ کوي صدقې کوي دا اخلاقو بیان راته کوي د وعدې پوروالې کوي خیر دا خو بیان شو دلته لږ کم دي مخکې د کتاب په سر کې لږ ډیر بیان شوي اوس قیصر راځي او د دې هر یو سوال فیدې بیانوي فقال دی قیصر ویلی ترجمانه خپل ترجمان ته حین قلت ذالک چې کله ما دا خبرې وته وکړې نو دا قیصر ترجمان ته وی چې قل له ووایه دی ابو سفیان ته چې وختي مې دنه سوال د څوک چې د ده نسب څنګه دی تا راته ووی چې دا ډېر لوی نسب والا دی دا هم نښه د دې ده چې دا پیغمبر دی ځکه هره زمانه کې چې الله پیغمبر رالیږي نو خاوند د لوی نسب رالیږي بې نسب او بې خاندانه نه رالیږي انی سألتک ما تپوس کستانه عن نسبه په باره د نسب د هغه کې چې د ده نسب څنګه دی فیکم په تاسو کې فزعمتا نو تا راته ووې چې انه ذو نسب چې دا خاوند د ډېر لوی نسب دی وکذلک الرسلو دا هم د نبوت یو نښه ده او همدقسې پیغمبران تبعثو هغه رالیږلي کیږي فی نسب قومها په هغه لوی نسب د خپل قوم کې چې د قوم کې لوی نسب ولئ دا یو وسألتک ما د نه سوال وکړو چې ستاسو په مشرانو کې دا خبره چرته چا کړې ده مخکې هل قال احد آیا ویلی دی یو کس منکم ستاسو نه هذا القول دا خبره قبله مخکې ده دی ما د نه بل سوال وکړه که نه چې دا دې کومه خبره کوي ستاسو په قوم کې دا خبره چرته مخکې چا کړې ده فزعمت تا راته ووي ابو سفیان چې الله چې دا خبره چا نه ده کړې دا هم نښه د دې ده چې دا پیغمبر دی ولې فقلت ما ووي دغه وی قیصر چې لو کان احد منکم که چېرې و یو کس په تاسو کې قال هذا القول چې هغه ویلې وه دا خبره قبله مخکې د دې نه قیصر وی چې ما ځان سره ووی که دا خبره د ستاسو په قوم کې د دې نه مخکې چا کړې وه نو ما به وی زمړه دا یو سړی دی او د پلانی پسې روان دی قلت نو ما به وی رجل دا یو سړی دی او یعتم و اقتدا کوي بقول د یو خبرې پسې قد قیل قبله چې هغه د دنه مخکې ویلې شوې ده کله نه کله خلک خبرې کوي موږ هم کوو وسألتک دریم مې دنه دا تپوس وکړو چې هل کنتم تتهمونه آیا تاسو په ده باندې تهمت لګوئ په ده باندې ګمان کوئ بالکذب د دروغو قبل ان یقوله مخکې د هغې نه چې ده ووې ما قاله هغه چې ده ووې دا اوس چې کومې خبرې کوي د دې نه مخکې چېرته تاسو په ده باندې د دروغو شک کړی و فزعمته تا راته ووې چې الله نه ما وی خدای ګو دا پیغمبر دی چې یو سړی بختونه جي په بندګانو دروغ نه وي نو په الله به څنګه سړی دروغ ووایي فعرفتو نو ما وپېژنده انه لم یکن لیدع الکذبه چې نه دی دی چې دی پریدي دروغ علی الناس په خلکو په خلکو دروغ نه وایي ویکذب علی الله او په الله دې دروغ وایي دا خو نه کیږي وسألتک ما د نه سوال وکړو چې د ده په پلارانو کې چېرته یو باچا تیر شوی دی که نه تا راته وی نه دی تیر شوی دا هم نښه د دې ده چې دا پیغمبر دی وسألتک ما د نه سوال وکړو هل کان من آبائه چې آیا و د ده په پلارانو کې من ملکن یو بادشاه فزعمت تا راته ووی الله چې نه فقلت ما ووی چې که د ده په مشرانو کې چېرته باچا تیر شوی وي نو ما به وی زمړه دا هسې خلک راوچتوي او هغه د پلار او د نیکه حکومت واپس اخلي نو چې په پلارانو کې نیکم نه دی تیر شوی بادشاه نو خدا نښه د دی ده چې دا پیغمبر دی فقلتو موی لو کان من آبائه کچره او د په پلارانو کې ملکون بادشاه نو قلتو ما بوي چې یطلبو ملک آبائه دا پیغمبر نه دی دی طلب کوي د حکومت د خپل پلارانو بل تپوس مې دنه دا وکړو چې د پسې اکثریت د غریبانانو دی او که اکثریت او پسې د مالدارو دی څه خوش قسمت دي غریبانان وسألتک تانه مې سوال وکړو چې اشراف الناس چې آیا مالدار د خلکو یتبعونه هغه د ده تابعداري کوي ام ضعفاهم او کمزوري او غریبانان فزعمت تا راته ووې چې ان ضعفاهم چې دا کمزوري د خلکو غریبانان د خلکو اتبعوه هغوی تابعداري کړې ده او دقه دا چې څومره تاریخ تاسو ګورئ د پیغمبرانو پیروکار ټول غریبانانو وهما او دا ضعفا او غریبانان اتباع الرسل دا سدي تابعداري کوونکي د پیغمبرانو دي ما له ته ووي دوی زیاتیږي او که کمیږي وسألتک ما تپوس کستانه هل یزیدون چې آیا دوی زیاتیږي ورځ پر ورځ او ینقصون او که کمیږي فزعمت تا راته ووې چې انهم یزیدون دوی ورځ تر ورځه زیاتیږي وکذلک الایمان هم دقس ایمان دی دا ورځ تر ورځه زیاتیږي نن ستا په زړه کې پریوت سبا د بل سړي په زړه کې پریوت سبا د بل سړي په زړه کې پریوت حتی تر دې پورې یتیم چې دې کمال ته ورسي ما درته ووې چرته د ده په ملګرو کې داسې کس د ده نه واپس شوی دی چې هغه ویلی وي چې یاره دا د ده دین زما خوښ نه دی وسألتک ما د نه سوال وکړو هل یرتد احدون چې آیا واپس کیږي یو کس د ده نه سختتا د وجه د ناراضګۍ لدینه د دین د ده بعد ان یدخل فیه پس د هغې نه چې دی داخل شي د ده په دین کې فزعمت ابو سفیان تا راته ووی چې ان له چې نه وکذلک الایمان هم دقس ایمان دی ښه ګور ایمان څه عجیبه شی دی چې دا د مسلمان په زړه کې ننوځي که نه بس بیا د ده وتلو هغه نشته وکذالک الايمان همدغسې ایمان حین تخالط بشاشته کله چې یو ځای شي د دې هغه نور او د دې رڼا القلوب د زړونو سره القلوب د زړونو سره د دې ایمان په زړه ورننوځي او د زړه د ایمان دا رڼا دا نورانیت دا د زړه سره ګډ شي نو لا یسخطه بیا بد نه ګڼي دی دین لا احدن هیڅ یو کس د بشاشت دلته موږ معنا وکړله رڼا لیکن خپله معنا د بشاشت دغه ده کلا او ټنډه امیدګله چې دا میلمه دی راشي چا ځای ته میلمه راشي نو دا ټنډه ورته کلاو کي دې ته دغه وایي بشاشت ځینې خلکو له چې میلمه راشي دا ټنډه ورته تروشه کي وسألتک بل ابو سفیان ته وایي تا نه ما سوال وکړه چې ده چېرته دوکه کړې ده تاسو سره هل یغدرو ایا دې دوکه کوي فزعمت تا راته ووې چې ان لا نه دې دوکه نه کوي وکذلک الرسل همدقسې پیغمبرانی دا د پیغمبرانو کار دی چې لا یغدرونه دوی د چا سره دوکه نه کوي وسألتک تپوس مې دنه وکړو چې هل قاتلتموه چې ایا تاسو د ده سره جنگ کړی دی وقاتلکم او دی پیغمبر تاسو سره جنگ کړی دی فزعمت نو تا راته ووی چې ان قد فعلا چې او دا کړی دی او بیا دې راته څه ووې چې و ان حربکم و حربه او ستاسو جنگ د ده سره او د ده جنگ تاسو سره تکونو دیولن دا نمبر په نمبری نمبر په نمبر څه مطلب یدالو علیکم ده ته غلبه ورکولی شي په تاسو لکه بدر المرتا یو پیره و تدالون او تاسو ته غلبه در کولی شي علیه په ده باندې الاخرا بله پیره وکذالک الرسول همدقسې پیغمبران دي دا چې کله پیغمبر ته الله غلبه ورکي نو دا حقیقت دی لکه په بدر کې او چې کله پیغمبر باندې دشمن غالب شي نو دا امتحاني دا د الله د خپلو پیغمبرانو او د پیغمبرانو د ملګرو څخه امتحان تبتلا د دوی امتحان کولی شي ټیک د دا امتحان وی وی خو دله یو ټک ورکوي ابو سفیان ته آخري انجام بیا د کامیابی د پیغمبري وتکونو لها العاقبه او بیا وي د دې پیغمبرانو دپاره آخري کامیابي وسألتک دا قیصر ورته وایي ما تا نه تپوس وکړو چې بماذا چې په څه شي باندې یامرکم دی تاسو ته امر کوي تاسو ته د کومو خبرو دعوت درکوي فزعمت تا راته ووې چې انه یامرکم دی امر کوي تاسو ته ان تعبدو الله د دې خبرې چې تاسو عبادت وکړئ د یو الله ولا تشرکو به شیئا او تاسو مه شریکوئ د دې الله سره څه شی وینهاکم او دې منې کوي تاسو عما کان یعبد آباکم د هغې نه چې عبادت په کولو د هغې پلارانو ستاسو ویامرکم بالصلاه د غیر الله د عبادت نه منې کوي او امر کوي تاسو ته په مانځه والصدقة په صدقې والعفاف په پاک دامنې والوفاء په پوره والي بالعهد د وعدې و اداء الامانه او په ورکولو د امانت قال قیصر وی دقه صفتونه د پیغمبر دی دا کارونه بل څوک نه کوي دا پیغمبر کوي وهذه صفت نبی او دا چې دی صفت د پیغمبر دی قیصر روم هم یقین راغی چې واقع دا د الله پیغمبر دی دی اوس یو خپله خبره کوي قیصر روم دی چې دی هم د د دغه دی په عیسیانو کې الله ښه عالم دی پیدا کړو د انجیل او د تورات د علم حاصل کړو قیصر وی زما یقینو چې دا د آخر زمانه پیغمبر به راځي خو دا مې یقین نو چې دا به په تاسو عربو کې راځي دا زمونږ دا دغه و چې دا به په مونږ کې راشي قد کنت اعلمو زه پوهېدلم چې انه دا پیغمبر چې د خارجون دا پیدا کېدونکی دی ولکن لم اظنو لیکن زما دا ګمان نو چې انه منکم چې دا به په تاسو کی او بیا ورته وایي ابو سفیان واوره ما خو تا نه تپوسونه وکړه تا راله جوابونه راکړه خو که دا ستا خبرې حقي او په دې پیغمبر کې دا صفتونه یي نو دا خپه نه ده د خپو ته اشاره وکړه چې زما دا خپې چرته پرتې دي که نه د ده حکومت به دې ځای ته هم راځي دی فلسطین ته او دی علاقې ته به د حکومت راځي و ان یکو ما قلت او کچریوی هغه چې ته وی حقا حق دا تا چې د دې پیغمبر په باره کې کمی خبرې وکړې او دا حقی فیوشکو قریبه ده ان یملکه چې دی به مالک شي موضع قدمیا دا غزه د دواړو قدمونو زما هاتین چې دا دوه دي ښه یقین مې راغی ارمان مې دا دی چې زه د ده سره ملو شوی وي او ورغلی وي او د ده د اکرام او د عزت لپاره مې د هغه د خپې مبارکې وینځلې وي ولو ولو ارجو او زه امید کوم چې ولو ارجو که چېرې زما دا امید و ورتلی نشم خو که زما دا امید و چې زه به هغه ته ورسېږم ولو ارجو که زما امید وي ان اخلصه چې زه ورورسم الیه دې پیغمبر ته که لږ مې امید وي خو نشم خو که امید به وی چې زه به ده ته ورورسم لتجشمتو نو ما به تکلیفونه برداشت کړی وي لقیه په ملاوېدو د ده کې ځان ته به مې ډېر تکلیفونه ورکړی وي او د سره به ملاو شوی وي ولو کنتو عنده که زه د ده سره وي لغسلتو قدمیه نو ما به وینځلې وي دواړه مبارک قدمونه د ده دا د باچایانو هغه خپل خوی دی چالاکی بیا چالاکی کوي یقین خو راغی خو اوس یو طرف ته پیغمبر دی بل طرف ته حکومت دی بدبخت حکومت طرف ته میل شو چې زه ورتلی نه شم هلته رانه حکومت ځي که چېرې دا خطره نه وي نو زه به ورغلی وي زمونږ چې سالانه وفاق المدارس کې کله امتحانو د بخاري دغه ملتان نه چې کومې پرچې راځي نو په هغې کې یو دا سوال چې قیصر روم دی بیا مسلمان شوی او که مسلمان شوی نو نو تاسو مخکې ویلي دی اوس هم دا دغه دی چې دی مسلمان نو وجه د هغې دا وه چې د حکومت نه یریده چې زما نه ځي خیر موږ ته یې وویل چې میلمنو تاسو ځای بس نه لږ به ناست دروازې بندې کړې اول وی دروازې بندې کې چې دروازې بندې کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خط یې راواغشت او دا د خبرې وکړې ده چې که دا وي نو داسې به وي داسې به وي دروازې بندې کړې چې دا خلک ونه تښتي چې کله دا ټول جرنیلان او دا د قوم مشران په دې پوه شو چې دا خو ایمان راوړي نو دوی غوبلې جوړې کړې او چغې جوړې کړې نه منو نه منو دا دغه دی دی ورته وایي کینې کینې کینې چپ شئ ورته وایي الحمدلله ما ستاسو امتحان کو چې تاسو په خپل عیسایت دین باندې کلک ولاړ یې او که نه ولاړ خو چې ما د اسلام خبره وکړه او تاسو د دې مخالفت وکړه ستاسو د مبارکي واقعي په خپل عیسایت باندې کلک ولاړ یې دا چالاکي ورسره وکړه هغه راغلل ده ته بیا ورته سجدې وکړئ نو ما وې دې غریب دغه نو د رسول الله د خط اکرام یې کړی دی نور خار څه کړي خو ایمان یې نور وړی قال ابو سفیان ابو سفیان وی ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راوغوښته خط د رسول الله تاسو ویلي که نه چې د دهیه کلبي په ذریعه باندې رسول الله خط ورلیږلی هغه خط یې دغه کړو را راوغوښته چې راوړی فقرئ نو هغه خط پړاو کړی شو چې پړاو کړی شو نو فیضا فیه ناګانه په دې خط کې چې دی مضمون سو سر کې داسې دی بسم الله الرحمن الرحیم دا سر کې بسم الله وه بیا څنګه دی من محمد ابن عبدالله و رسوله صلی الله علیه وسلم دا خط د جانب د چانه دی د محمد صلی الله علیه وسلم نه چې هغه د الله بنده او د الله رسول دی دا خط د جانب د دنه دی او چاته دی اله هرقل هرقل باچا ته هرقل باچا ته عظیم الرومی چې هغه مشر دی د رومو سلام علی من اتبع الهدا دته اوس السلام علیکم نشي ویلی ځکه دا کافر دی نو داسې وایي سلام علی من اتبع الهدا سلام دی پاغه چا چې څوک تابعداري کوي د هدایت او د دین اما بعد پس د دینه مضمون وی قیصر ته مخاطب دی وته وی فانی ادعوک زه تاله دعوت درکوم زه تاله دعوت درکوم امید ګله د ډیرو شینو دعوتونه اینو د څه شي دعوت د ډوډۍ که د بل څه بدعایت الاسلام دعوت د اسلام د بل سنا د اسلام دعوت دل در کوم چې اسلام راوړه څنګه اسلم ته اسلام راوړه فیدی دی پکې تسلم تبا محفوظ پاتې کړې شي اسلام راوړه تسلم او تبا محفوظ پاتې کړې شي و اسلم تی اسلام راوړه یؤتک الله اجرک مرتين الله به تعالی درکي اجر ستا دوه ځله چې یو ځل خپل مذهب باندې ولاړ وي اوس چې دا دین راغی دی لرالی و ان تولیت او که ته د اسلام نه وګرځېدې نو ستا د وجې نه به دا کشران هم وګرځي نو فعلیک اسم الاریسیین وی به په تا باندې ګناه د دې لاندیني خلکو اریسیین دغه ته وي زمیدار دا ستا نه چې کوم لاندې خلک دي او بیا ورته دا ټکیم لیکلی دی چې یا اهل الکتاب ای اهل کتابو تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم ای اهل کتابو راشه یو خبره ته چا خبره یو شان دی د پمن زمونږ او پمن ستاسو کې زمون کتاب هم خبره کوي ستاسو هم کوي زمون پیغمبر هم کوي ستاسو پیغمبر هم کوي هغه دا ده چې الله نعبده چې موږ به عبادت نه کوو د هیچا که کوو نو الا الله مګر د یو الله ولا نشرک به موږ به نه شریکو د دې الله سره شیئا څه شی ولا یتخذ بعضنا نه به نیسي بعضې زموږ بعضا بعضو له اربابا خدایان من دون الله بغیر د الله نه فان تولو که چېرې دا خلک وګرځېدل فقول اشهدو نو مؤمنانو تاسو ته وایې چې اشهدو کافرو تاسو ګواشه بأننا مسلمون چې بېشکه موږ مسلمانان یو قال ابو سفیان ابو سفیان وی فلما انقضا مقالته کله چې د هرقل پوره کړه خپله خبره او دا معلومه شو چې د ده میلان رسول الله ته زیات دی میلان اسلام ته زیات دی نو دلته چغې شروع شوې علت اصوات الذین روچت شو اوازونه د هغه خلکو حوله چې د ده نه چاپېره من عظماء الروم د هغه مشرانو د روم دا جرنیلان او قومي مشران وکسر لغتهم او زیاد شو د هغوی شور شور او دغه شو د ده مخالفت شروع نو فلا ادري زه نه پوهېږم چې ماذا قالو دوی څه ووې خو شور و بل بله ژبه هم وه و امره بنا او حکم وشو په مونږه که داسې وایې امره او که داسې ووایې امره د معلومې صیغه ده دې قیصر امر وکړو بنا په موږ چې هلکه دا مشران د دې دلبار نه وباسئ دا کشران دا دغه میلمانه فاخرجنا موږ راوویستې شو فلما ان خرجتو کله چې زه راووتم د دې دلبار نه مع اصحابي سره د خپلو ملګرو وخلوت بهم او زه ځان له شوم د خپلو ملګرو سره وی ما وته وی یا لکه عجیبه کار دی پیغمبر علیه السلام خی داغه معاملې چې دی داغه د دین دا قیصر روم هم دغه کوي تعظیم او قدر کوي نو قلت لهم ما وتوي لقد امر یقینا غالب شوی دی لقد امر یقینا غالب شوی دی امر ابن ابي کبشه هغه کار د ابن ابي کبشه هازا چې دا دی په چا ملک بن الاسفر په هغه بادشاه د بن الاسفر بن الاسفر روم ته وایي د روم په بادشاه باندې هم د دې پیغمبر هغه کار غالب شوی دی او یخافه یریږي ته دا څه وشو رسول الله ته به دوی ابن ابي کبشه وی ابن ابي کبشه اصل کې ابو کبشه په دې مدینه کې په دې مکه کې یو قبیله ده خزاعه قبیله نو خزاعه قبیله او قریش قبیله مشترک د دوی مذهب دا چې د بوتانو عبادت دی کو دا ابو کبشه پکې منځ کې راپاسېد نوی مذهب یې جوړ کړ بوتان یې پرېښودل او په دې ستورو کې یو ستوری دی شعره د شعرا ستوري عبادت یې شروع کړ خلکو به وې د قوم خلاف وکړه دغه ابو کبشه کله چې رسول الله راغی او هغه د الله د دین خبره شروع کړه نو دوی وې دا مغه ابو کبشه دی نو بیا به ورته څه ابن ابي کبشه قال ابو سفیان ابو سفیان وی والله په الله قسم چې ما زلت ذلیلا همیشه وم زه ذلیله کافر وم بی دین وم دا خو کافر وم او ذلیل وم پته راته ولګېده عزت په ایمان کې دی او مستیقنا او زه یقین کوونکی وم چې بی ان امره چې بېشکه کار د دې پیغمبر او دین د دې پیغمبر چې دی سیظهر زر دی چې هغه به غالب شي دا زما په زړه کې وو وو وو مړی اسلام ما چرته قبلو حتی ادخل الله قلبي تر دې پورې چې الله را دننه که زما په زړه باندې الاسلام اسلام په دغه نه فتح د مکې کې الله زما په زړه باندې اسلام داخل کو د دې داخلېدلو نه مخکې زما د اسلام ډېر ناخوښه و وانا کارهون او زه ناخوښه وم د دې چې بیا مې په دین زړه کې دین رانه وته نو بیا راله خوند راک زه بس دی